وقرئ ملک یا وقرئ ملک بالتخفیف غرض د مفسر د دې عبارت نه همدار چې وی په مالک یوم الدین کې د کې ډېر زیات قراتونه دي یو قرات په دې کې د عمل کې د خو به تخفیفی په تخفیف سره دا په تخفیف سره د دې سره سره لام پکې ساکن دی نو یو قرات پکې دغه رنگ دی دویم قرات پدې کې و ملکه دې به لفظ الفعل په لفظ فعل سره ملکه به لفظ الفعل نو په لفظ فعل سره دا ذکر شوی دی چې ملکه نو دام ذکر شوی دی البته دومره مسله ده چې امام ابو حنیفه رحم الله هغه د نسبت شری چې ملکه دی څنګه دا ملکه وی هغه ویلې وی ترجیح دا ورکړل دا وی دا ملکه لفظ چې ویلې چې دا لستر شیر دا دغه غوړه ده یعنی ما ګوري پر مولا نه ویل چې ملکه ولکه دا قرائت شته خو هغه دې ته ترجیح په دې ورکړل چې دا ملکه د ملک د ملک د دواړو نه کېدی شي دا ایک تیر دو شکار وشي د سي نو ملکه ملک یا د ملک دواړو دا بنا بر حالیت بنا بر حالیت هم څه کېدلی شي منصوب کېدلی شي حمد الله لره په حال کون د الله نه حمد الله لره د الله چې رب مخلوقات ته ډېر رحم کون کې مهربان دی په حال کون د کې چې د مالک ته دی یوم او مالک پر رف سرم ویل شي مالکون دا مخکې مالکانو کنه نو مالکون ویل شي د پر رف سره منون مالکان مالکون د څه ویلې شوی دی او یا مضاف مضاف نه مالکو نو مالکون او مالکو فرق سره منون او غیر منون دواړه ویلې شي د علا په دې چې دا د خبر چې مبتدا محذوفي نو چې هو مالکون یوم یا هو مالکو یوم الدین نو دا هو چې د مقدر کې نو مالکون به منون وای خبر وشي یا منون مو صرف مرفوع او هو مالکو یوم الدین دواړه ویلې شي علا په دې چې دا خبر دی مبتدا محذوف او مالک مضاف به رفع و نصب او دا مضاف هم ویل شي پر رفع او پر نصب سره څه مطلب مخکې ما وی هو مالکو یوم الدین یا مالکا یوم الدین دا ویل شي پوه شو کنه خو چې نسب یې وای نو بیا به ته هم د حو کټ کای بیا به ته څه کټ کای او بیا نسب د حالیت ته وجه نه کېږي ځکه چې مالکا یوم الدین شي دا بیا اضافت به شي که نه معرفه به شي بیا که نه او بالخصوص چې مالک وویل او بیا به د مسله شي لکه مالک وای خیر دی ځکه حال خو بیا هم نه کېدای شي که نه مثلا بیا به هم څه شي خو چې ملک شي نو بیا به خدا سي کنه بیا اضافت معنوي جوړيږي کنه کوم اضافت جوړيږي نو چې معنوي جوړيږي نو حال کې خو اصل دار چې دی باندې کېری دی وسې نو نور څه خبره نشته بس دا ملکم ویلې شعر ملکم ویلې شعر مالکنم ویلې شعر منصوب بنا بر مدح او منصوب بنا بر مدح دي ته وي چې امدحو تکک یا انیکک هر لفظ تکک خو دې ته وي منصوب بنا بر مدح جالی زید راکبن ګور اصل په کې دار چې دې بسې مرکب و یوم الدین یوم الجزاء مولانا یوم الدین کې بحث ته نو ذکر دا خبره دې مقام کې چې دا یوم درې اطلاق دي یوی لغت کې یوم یوی په عرف کې یوم یوی په شریعت کې یوم نو په عرف کې لغت کې خو یوم بس رضی ته وایي چې بس دا نور راو خېږي دا غي نه وست دې ته څه ویل کی یوم بس یوم لغت کې بس یوم هغه رضی ته وایي چې هر استین هغه ته څه ویل کیږي یوم او په عرف کې یوم دې ته ویل کیږي عرف کې یوم او راز هغه دې ته وایي چې دا طلوع شمس نه تر غروب شمس پورې او په شریعت کې دې ته وایي چې طلوع فجر نه راواله تر غروب یو دین راځي په معنا د چا سره د شریعت سره نو دا د دې معنا غانې دي نو دی فرمای خدای او کار دی چې دا دین په معنا د جزا شینو مالک یوم الدین دی مالک ته د ورځې د جزا او چې کله شریعت په معنا اخلي نو مالک دی مالک دی د ورځې د شریعت د ورځې د چا نو مالک یوم جزاء الشریعه بیا مثال په تور باندې دلته دا عبارت سم لګی نه نو دسی به وای کنه چې د مالک دی د مالک دی یوم الدین دا غورز د جزا دا خو ټیک تا کنه او د مالک دی د ورځ د شریعت د مالک دی د ورځ د شریعت نو د مالک ته درځي د جزا د شریعت ای کما تو دینو ای تصنع څنګه چې تکای تو دانو یعنی تو جاجی تا د بداغي بدله دار کولې کی نو معنی دا چې تو دان په معنی د چا سره شو د جزا سره خدا اول تو دین نه دی دا خو په معنی د تصنع دی کنه خو دې دا مشاکلتن ذکر شعر دی ځکه اول تو دین خو د تو دان خپل معنی او د دین خپل معنی سره جزا نو بیا خو دلته دا معنی جوړیږي کما تو دین او څنګه چې ته بدلا ورکای نو تو دا نو تا ته بدلا دای جزا به ملاجی کی ته خو نه دا کنه دلته خو معنا دار کما تو دین یتسنا او څه چې تکای نو تو دا نو تا ته بدغه بدلا در کول کیږي تو جازي خدا اول ذکر شعر مشاکلتا لسانی لکه جزاء سیئات سیئات جزاء د بدو بدی جزاء د بدو نو بدی نو دا زما خو سیئه نه ده کنه تا ته تا سره بدو کړه غبد دي ته چې دا یې بدلا ورکای خو هغه بد نه خو مشاکلتن د ذکر کی نو دا اول تو دین درستو تدان سره مشاکلتن ذکر شوی دی کما تو دین او تدان او بیت حماسم دی ولم یبقى سوا عدمان دناهم کما دانو دی زما دشمنانو باقی پاتې نه پرینو خو ما سوا د دشمنای نه وې دی د طرف نه زما سره ما سوا د دشمنای نه سبل لار پاتې نه شو خو اوس مسله دا را چې نه هم کما دالو موږ به دې ته بدل ورکو کما دالو لکه څنګه چې دي دن نه هم موږ به دې سدسي کارونه دسي جزاګانې بول ورکو کما دانو لکه څنګه چې دې خلکو موږ سره کړی دي جیسا کروګه ویسا نو اوس به سره موږ دا کار کو دسي دن نه هم یعنی تجازي نجازي هم موږ به دې ته څور کو بدلی ورکو کما دانو نو دلته کې اوس ام دا دنا لفظ ذکر شوی دی نو دنا دانو دین دا ټول په معنا د چا سره د جزاء سره دی ذکر اضافه اسم الفاعل الى الظرف اجران له مجرى المفعول به على الاتساع كقولهم آيا طارق الليل اهل الدا ومعناه اضافه اسم الفاعل غرض علامه موصوف د دې عبارت نه قرض د علامه موصوف د دې عبارت نه اغا دفر اعتراض ده حاصل د اعتراض داره حاصل د اعتراض داره غرض د علامه د دې عبارت نه د فرچاره نو دې ته اضافت شو نو دا اضافت ته صفت شو خپل معمول ته دا اضافت ته صفت شو چاته او چې اضافت ته صفت خپل معمول ته شاکم اضافت اکم اضافتی او اضافت لفظی مفید د تعریفی نه نو چې د مفید د تعریف نشو نو مالک یوم الدین کی تعریف را نه غي او الحمدلله الله معرفه دی او مالک یوم الدین دا نکره دی نو د موصوف پر صفت په منځ کې څه شی را نه وي مطابقت را نه وي د موصوف پر صفت په منځ کې څه را نه وي مطابقت را نه وي خو کچرته مالک په ځای مالک شي نو بیا سوال نشته ها ځکه چې مالک په ځای باندې څه شي مالک شي نو مالک خو صفت مشبه صفت مشبه او اضافت خو معمول ته نه د دې وړاندې وړاندې ځکه دا خبره د مقام کې اضافت په دوه قسم یو ته ویل کېږي اضافت لفظي یو ته ویل کېږي اضافت معنوي اضافت لفظي دي ته چې صفت مضاف خپل معمول ته اضافت معنوي دي ته چې صفت مضاف نشي خپل معمول ته اضافت لفظي مفید د تخفیف ته پاره تعریف پکې نه راځي او اضافت معنوي مفید د تعریف اوس احمد امبر سره مطلب معترض اعتراض کوي چې لله الحمدلله چې الله معرفه او د مالک یوم الدین دغه د پاره صفت ده نو ما دا سوال په مالک وارد دی خو په مالک نه دی وارد ځکه مالک خو صفت مشبه دی خو مفعول نه غواړي کنه نو مالک یوم الدین چې شینه ته خو اضافت ته صفت خپل معمول ته نه راځي کنه نو خو اضافت معنوي دی مطابقت شته خو دا سوال په چا باندې دی په مالک باندې دی دا سوال په چا باندې دی نو ډېر راځي دې سوال نه جواب وکړي یو جواب خو تندار چې دلته کې دا مالک په معنا د دوام او استمرار دی اسم فاعل الا عمل کې چې په معنا د حدوث سره واخلې او دلته کې په معنا د ماضی دی او د دوام را استمرار اسم فاعل الا عمل کوي اسم فاعل الا څه کوي چې دې په معنا د استقبالی را واخلې یو اذن دا چې حدوث په معنا را واخلې او کدی چې ته په معنا د ماضی کا او یاد دوام او استمرار کا نو بیا دې څه نه کوي بیا دې عمل کوي دلته دا مالک یوم الدین دا په معنا ماضی دی دا په معنا د چا سره دی نو چې په معنا د ماضی دی دا هم استمرار پکې ملحوظ دی نو اضافت ته صفت خپل معمول ته او نشو اضافت د صفت خپل معمول ته او نشو نو چو نشو معنی نو چې اضافت معنی وي شنو مطابقت یو جواب دیم جواب دار چې د کماول کړل یار وای دلته کې دا اسم فاعل نه دی د اضافت خپل معمول ته نه دی شعر دا یوم نه دی یوم مالک یوم الدین دا یوم خو معمول نه دی کنه دا چا معمول نه دی دا مالک معمول خو نه دی کنه دلته مفعول به کټ تا تل کې دلته څه شعر مفعول به هغه کټ تا مالک الامور د مالک ته د امورو په یوم الدین کې د مالک ته رچا د امورو نو دلته کې هغه مفعول به کټه دا یوم قائم مقام د مفعول به لري دي ته وای اجرا په مجرى المفعول به على طريق الاتساع على طريق الاتساع مجازا دا یوم د دې په ځای ولاړل مجازا د چا په ځای ولاړل د مفعول نو مفعول دلته نشته نو چې مفعول نشو نشتره مفعول نو اضافت ته صفت خپل معمول ته ونشو کنه دا معمول نه دی کنه یو هغه ظروف چې هغه غیر متصرف وي متصرف هغه ته وي چې هغه سره ظرفیت لازم نه لکه یو مول الهدی کې تقدیر د فیت ضرورت نشته نو هغه ته طرفم ورکول شي جرم ورکول شي نسبم ورکول شي تی په کې مکه کاوه ایو داسې قسم ظروف دي چې هغه څه شي دي هغه غیر متصرف دي آی کې به تقدیر د چا کې ده نو یوم او لیله کې دې ته ضرورت نشته نو دی وای چې دلته کې اجرا شعر له د د په زید مفعول به او علی الاتصاب نه پچا باندې په اتصاب یعنی دا ظروف چې کم ظروف متصرفه یې کې تقدیم د فات ضرورت نشته نه سب جرفه اسی علم سب ورکولې شي نو دلته کې اضافت معمول ته نه دی شي دا مطلب اضافت چاته نه دی شي نو اضافت صفات خپل معمول ته ونه شو دا کوم اضافت شو معنی اضافت معنوي مفید د تعریف وی ک نه وی وی ک قولهم لک دا قول لري ایا سارق الليل اهل الدار اے غلاګر د شپې نو مولانا سره د شپې غلاګری ک ام سارق د امور وی په لیل د امور په لیل او دلته اضافت دی لیری تشریح دا ورته واجب اضافت صفت معمول ترې دا په معنا د ماضی سره دی دا په معنا د چا سره دی یو جواب دار چې دا په معنا د چا سره دی د ماضی سره دی چې په سوال نو الله او مالک دا روستو خبره ده نو په معنا د ماضی سره کوي وې ډیر چې زونه د سې چارستو را رواني خلک ته تعبیر 50 سره کوي په ماضی سره لکه قران کریم کې راځي کنه وانا د اصحاب الجنه نو دا نه د اصحاب الجنت مخکې دا کار شوی کدا به کیږي دا به کیږي خدای دې نه تعبیر په چا سره شوی دا تابع ته په ماضی سره شی دی لکه دا کار چې ده وړاندې نه شوی دی ادا ځکه دا الله چې کوم راتلون کې کارونه هغه د سی لکه دا چې وړاندې نه شوی وي په اعتبار د تحقق او د یقین سره معنی دا چې د مالک ته د امور یوم الدین په طریقې د ونا دا اصحاب الجنت او یاد د لپاره بعد شهید په دې یوم علا وجه الاستمرار علا وجه الاستمرار په طریقې د چا سره لتكون الاضافه چې شي اضافت حقيقي یعنی اضافت معنوي شي چې موعد شي او تیار شي د وقود ده چې دا صفت د چا واقع شوی دی کنه دا معرفه نو اصل خو صفت ته معرفي نه کیږي تر څو پوري چې موږ د دې اضافت معنوي نه جوړ کړي ټیک شو وکیل چا ویل چې دین ما څه معنا غانې کړې وي مې اجازه ما دوه کړې وي خدا سره کې درې یو جزا سو کوئی دین دې سو کوئی سره وکیل چا ویل چې دین شریعت ته وای چا ویل چاته وای طاعت ته وای خو ما دلته بیا مضاف څه شی ته مقدم کړي معنی دا را یوم جزاء الدین دا خبره ختمه شو وتخصیص اليوم بالاضافه دا د فرض سوال نه اې ته مالک ته د یوم الدین نو دا تف دا خدای پاک یوازې د قیامت ته ورځ مالک ته د ټولو ورځو مالک دی الته د دې تخصیص والے شی د وجه د عظمت نه یو د دې وجنه چې بری دنیا کې خو ظاهر حواله سره نورم خلک کوئی چې مونږه مالکانو نو ځکه د یوم الدین تذکرہ وشو تخصیص ته یوم په اضافه سره یاد وجره تعظیم نه یاد وجره تفرد د الله تعالی نه په نفوذ د امر فيه په دغه په دغه ورځ کې بصرف الله په دې نور ورځ کې هنورم څوک سینه ډبوي وې زمه ما فعلت کې بیا د زړه خبرې څوک کولې نشي نو ځکه د دې شو نو حاصل د کلام دارې چې دا مالک یوم الدین صفت واقع شری واقع کیږي نو دغه لپاره د تقریبا دوه جواب وکړ یو دا د معنی ماضی دی او دا یو چې دا جاری مجرا دی خدا صحیح معمول نه دی ټیک شو او دا مدار چې دلته کې اسم فاعل په معنا دوام او استمرار سره دی چې د څه شی به خو عمل کولای شي د عمل لپاره د شرط لري په معنی استقبال وي او په معنی حدوث په دې دا کارونه شو نو دا اضافه معنوي شو چې اضافه معنوي شو نو بس د ما قبل د پر صفت واقع کیږي شو ما دا تاسو ته چې دا په مالک کې خبره ده کوم مالک کې دا دا په مالک کې مالک کې اړو خبره شته ده نو صلی الله تعالی